نو کله چې دغه د اوسپنې کمی سونه او سوځي نور بر اوسته شي نور بر اوسته شي اباز علماء دا جواب کړي چې بدل بشي هغه سرمن به خو بدل بشي لکه تا د سرو زرو ګوت زرګر لې وړا امانتونه سدي لکه رستو بواوري اے مشرانو د ملک توي هر امانت حقدار لور کوي او نا حق لا بے اهل لا امانتونه مور کوي اچ فیصله کوي نو ګور د انصاف کوي فیصله چې کوي نو د انصاف کوي نو دی آیات کې سمره سمره خبره را علی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله وای ادل توي د حکومت یو امانت دی نو داسې چاله ورکه چې حقدار دی اسنه تخپل مشری او ما پسې به زماره بچي بشری ډېر ګره جماعتونه پدې تباشل نو بس بیا ملک به روان شي نن ګوره نا اهل په هر هوده باندې راغلي دي څوک ډاکټرۍ ته په سفارش او په پیسو رشوتونو رسېدلې نو ګوره د څومره مریضانو د ژوند سره غلو وکړي که دا نا اهل دې ځای ته نه راتلې نو څومره خلکو به د نقصان نه بچ شوی وی انجینر یې جوړ کړی نو د ملک اربونه روپۍ به ولګي نو رسو بیا وایي ورانه کوي تبای نو که اهل انجینر وې نو اولی بدا سے کېدل هر شی اهل تورکا نو د د سکول یو استاد او هغه د نوکرای نم بیا حکومت استو دا حکومت چې څوک ریټایر کی نو اپوی چې اوس نور کار نشي کوله کله به قلم کار نه کوي کله به دماغ کار نه کوي نو دی استاد خپل شاګرد ته وې چې مال بلا فلانه عہده راکې وګوره کافر بادشاہ خپل استاد لوي و یو خود دې ته اهل نه بل حکومت خو ته ریټایر کړي کرا وردا اصول کافر اوس کړي خپل کړي نو نظام د ملک درست دې دې کې ګور اندا مخبل دین فریخه نو بس تماشه جوړه که شریف خلق حیادار خلق او اهل خلق مشرعی ته ورسیږي سوال نه پیدا کیږي چې بدم نیوي هر څه بدرسوي خو که اهل لکار شو ملا شو هر سړی چې نا اهل له ګور کار خرابوي یو ځل ال تکم بازار باندې راتلم نو دا غزه یو مشر ما سره به خوش طبيعتي کو لږه ودرو نو مې ودرېګا نو لار کې دواړو طرفو له دوه دوه موټر خلکو ضروري ده اونته لار مالې ګور شباب په مخ کې بود داسې خلکو موټرې وي چې هغه به اهالو نا به پوهیدو چې دا کم ځای کې ودرول غواړي چې نه ځي ودرو ازما د وجه نه چاله تکلیف نشي وینا اهل له ملاو دی ادارې له وګوره کسب ته کنا اهل سړی ته سملاو شلوم په خلک سوي او اهل چې ملاو شل ګوره زمونږ دا ماضی شاندار اولی و اهل ته ارس ملاو زمونږ د خپل تاریخ دی یو بادشاہ وارکی زمونږ دا تاریخ وای وای څوک ولراغی چې ما کور لخلک بی عزتای نه راځي ورته ښه چې راشي نو ما پسې راشه نه راوغوښتو ول ولې دیو مړه کا ناغه دیو مړه کا بس سړی نه سروالو چې زب بادشاہ مستا کور لسنګ سب بی عزت هی لراځي به ولې دیو اوس بلکا نو چې بله که وی کتو شکر یې ویستو وی تا چې مال وی زما بی عزتۍ له څوک راځي ما وی دا سینه زما بچی څوک نی بادشاه وای نو ما وی که دیوه بلیږي سینه ز پکې صرفه او نکم راش اول کې دا سر وو بیا وکته شي که بچی دی که پر دی په خبرو رسیدای کړه نو شکر یې ویستو چې زما بچی خو نه بیا غلوي وی که سره روټي در کړه پرته مال راکړه دا سره روټي دا وېستا وې سو ورځ یو شو چې تارا ویل ویلي قسم می خوړلې چې ډوړی و ترغه نه خورم زموږ داسې شاندار افغان دی که اهل لس شی ملاو شو نو بیا به بادشاہ ترغه ډوړی نه خوري چې د چا د حیا سره لوبي کوي نن خو تماشه جوړه نا اهلا نو نن د امام نه راواله نه وای او عوام عجیب کار شروع کړي خلک چې خوندور شوی او به خوند شي افتوا د عوام هم کله نا کله ور کوي اوس امام ساتلی دي چې یو یې مخکې کړي ناغل نه د بوس فرایز ورزي نو ورته واجبات ورزي بچي سه وکړ نو وای پکار دی چې ته امام ای یو مسخو هر مسلمان پسې کې او کم از کم پدی مصلی د نبی وارث ودروا چا خو د مز د فساد او د جواز په مسلو باندې کوي نګور د امامتین راواله تر فتوی او قضا پورې ټول مسلې ګډوډې شوې دي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها بعض خلک اهلوی یو ځل ته په مدرسه کې ناس تو یو یې چور راغی اوس ما نه هې دي چې تاسو د مدرسو د طالبانو ته پوښتنه وکړل د مخکې دور کې لګیدل نو آل تلری گاډه درول او دا چې ساده رې په سر کړو چې وردی پکې پټه کړو مالې خفه نشي معافي غواړم وګوره شریف خلک دي کنه ډېر په عزت ملاو شوې په حکم نه بس طالبان در سره ا موبایل نمبر واوسلو نو ځلې داسې شریفان او خلکو لکه شی ملاو شو واغه په اوړو کې د مالګي عمرم نه دي دویم قول دا دی اولو الامر نه مراد علماء او فقها دي اې د دین فقها دي علما دي مجتهدین دي نو د دوی تابعداري مو کوي نو جان او د نور خلکو ارسب خطر کې واچي نو کوم قانون چې اسلامی حکمرانانو جوړ کړي د رعیت او د ملک د اصلاح لپاره او د الله د دین او قران سره ټکراو نشتا پدې کې د اولو الامر تابعداري واجب کړي نو منافق ورو استاسو ملالوی او سکاب ابن اشرف تا نو تواغوت کاب ابن اشرف تا وی ځکه دی منافق لا پته و چې هغه پر رشوت خرسيږي زب سور کم زما په حق کې به فیصلو کی ایو نصیحت واره یو تجربه کار نه تاسو کوی وای کله وتا صلی الله مولوی عالمان کا شرط بلاړ شي نو دا پښتانه یو سره یو سره یو تاسو سره مې پټ غونډه کار لري دلته ګوره دا دا کار کی یو دا چا سره نه لګي تی ولا خبر بهر کی نو چې ته زینو بزیر واټ بس هغه خبره وکړه چا قدر لوی بیان لاړې دا د خپل غوسه سره په دې کار نشته کنه دی ولولې نو چې تعالی وي چې ته ولوایا یو ځای کې زه پوه نه شو بچ بیان مې وکړو خلک بس خپل کې روان شو ای لري نو تاسو موږ په پښتنو کې خبر یو هیڅ څه دا موږ په سروسته او په مشوره موږ په منبر او په پولیس فکرو شرمولو بس کار دې شکو نو چې راشه عامې خبرې وکا ځنې وګوره تقریر کې وسوک چټ درکای دا اوس د خپل خیرت خبر هیر دی چرته سوک راغله غریب په عمر کې جمعات لري باندې شرمای چې بیا راغش وګورئ خبره باندې نو چټ چټ والا خبرې مکوا ادا سی پکې وایا ویلا چیک شارا کړه ک خپل سم مسلې نو ما نه بیا ته پوزو کې در نه نه کوي ځکه خپل غم هیر کړي د بل شرمولو پسې د الله کور تر اغله چې دا بل بسنګ رسوا کی ځنی وخت د باز خلکو مقصد کار خرابول یو ځل په خور له چا د ګجران مسجد له بوته ډېر شي می خې خار کې دومره می چې تبل دې کې دې دې دې ا تبلیغ والا غریبانو را جمع کړی نو یو پکې مال شیټ راکو په یو توبه ټول څه کوي مقصد دا چې دا چې ته میخي پریخي سران نو دل تراغلی چې په یو ځل د مسجد نو تخته وګوره د دعوت خپل اصول دی پټ وایا یو سړی سړي پټ ولو وای چې وروره ګوره دا کار خنه نه ګوره یو خدای عزت برقرار شو نه شرمېدو کوي من لغاړه د اخلاص شو کوي نه من نو د غاړه اخلاص شو نو ګوره په منبر اشاره مکوې دا الله حبيب بسنګ خبرې کولې په منبر الله دې مونږه تاسو احادیث باندې پوي کی ته الله حبيب کو یو سړی وکړو چې لار کې واړه بوټ کوي نو دا زینی دی ویلی چې ما خو لیدلې وې فلانی او د فلانی زویا وې به ما بالو اقوام سد حال د س قومونو چې په لار کې واړه بول کوي لار کې واړه بول نه دی پکار وګور هغه په مورید نور په مورید اګه تی خپ غوته کیمای او شرمه وای زه حق بیانوم دی په لوګور وای زه حق پټول نه شم نو د مسلمان شرمول ته اظهار د حق نوم کې خو نو چې مولا بی دینای ته د دین نوم کې خو هغه بیا وې چپلار را سنبال کی ځنی وخت مولا د خلق شرمول او بی دینای ته سو کو هغه ته د دین نوم کې خو ور امام بخاری رحمت الله علیه الله مور سو بخاری تا اچ بشارت کوي وی قال بعض الناس قال بعض الناس نو نو مینه شو غسته دا دمر عزت احترام وکړو یا خپل مسلې سره د کار دی د بل بی عزتۍ سره د سکار دی تاسو ګورئ صاحبین لو ګورئ د امام سیبیو قول وی او د ایبل وی خدا سي دی چې استاد دې کې دا سي یو د خبره کمزور دا او دا دا سي دا هغه سره خپل مسلې سره کار حق ورته ښکار شي د استاد د وینا او د قول په ځای بل قول غسته دا غي دلایل ذکر کوي خود خپل استاد دی عزت او دا غد د حیا سره سکار نشتا نو یو د فی انفسهم دا معنا وا څوک په پوښوبای وی په پټه ورته وایا او ما او تا خو چې سپیکر کې دی وی دی کنه هغه صوت مو نه کیږي وای اجي نوم مو نه غسته اجي سو کنځلې کوي نوم ور سره علي وای بس دا ډېر حق پرسته دا دې دور طریقه ده د بل شرمولو ته د دین نوم کې خو هغه ته سو د دین نوم ورته کې خو راغلې وي او الله نه بخنه غوښته وي او د الله رسول نه مطالبه کړې ورته بخنه غوښته وي نو دا د هغه د ژوندون خبره ده د وفات نه پس دا مسله نه ده یو یو واقعیا چا مشهور کړي کیسه ده دا د هندستان یو عالم نه او دا د مولانا عبد الحی صاحب رحمت الله علیه هم عمر او په اکثر فوري مسائلو کې د دواړو اختلاف وو په یو بل رسالې لیکلې وای دی یو خار نه چې ببل را غبل ځکه ویش پاو کا نو بیا به یو بل نه ګیله کوله دومره محبت یې د فروي مسائلو کې دا چې اختلاف یې څومره خوندناک ها وای محبت یو بل نه بغیر به بل دې شپنو کولا یو دا کتاب ځان لپاره دا کوي بل التوسل والوسیلہ د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او دریم شر سره و یسلم تسلیما کله وقتی تور سره او من لکه باز مشران فی سره و یې رته څه وخت پوری دا او منا بیا و مون په کې منډه ترلو و یا میشه د پاره چې غاړه کې نخنو بیا می دم قسم وی چې مؤمن نه لې سو شرطونه شول بای ها ها سوق به وای بای دغه آیات د منافقان مبارک شینو دغه مقصد شو پو شو په یا آیات د مؤمنان مبارک نه نګور چا سره دی مینا دا او لګي عملم کې ته شمینه خونه بلکې عملم کې لګیاي د صحابه مینا وا عملم کولو لکه او جلیل القدر صحابي دی ربيع ابن كعب الاسلمي رضی الله عنه دیو د الله د حبيب سره بشپته رولا پکار خدا وی ایماندار خدا سی شی پس ارمان کئ تاسو لګور پرون تیر شول او د هوت په واقعیا کې راغلی الله حبیب وی لمه غواړي چې د دې غر په لمن کې مرګرو سره زم دفن وې الله حبیب تمنا کړی دا اې د کې دي خلاصول که د توري په زور وي او که په فدیه ورکول دي دا په ټول کلمې والو فرض او واجب دي بیا خاص کر زنانه چې د کافرو په لاسو کې وي اے حجاج ابن یوسف ظلمونه ډېر کړی خو غیرت هم پکې دومره وې دا سي روړای دی ولې وروي ورزولا قسم دې کته رې دې او دی هندستان په له مخ کو لبیک یا بنتی حاضر مې معلومه حجاج کې بسا غړیږي او تا به کافر دي شي محمد ابن قاسم رولی ګلو اگر دا علاقه ټوله فتح کا اوسم په ملتان کې یو باغ د باغ قاسم مرته وي دغور په دې لبه کواز وي او مجاهدین رولی ګل او د عمل کې فتح کو سسره یا وای سی پودا او ریا وای کرامات دي کنه که پودا مو اورې نو دا کرامت خاون دی بیا د لاس نیو کوي وای سپه کې ود دی وای د شیطان مکر کمزور دی خو بالمقابل دو شرطونه دي یخشون الناس د خلکو نه یریږي که خشیت الله پشان دی یری د الله اکم سپینګری چې درس کې ناس یې یا بډایګان زنانه دې کتکیا والے شوی وای قدر لناس تګرانې د ګور په ځان سختی مت یې راوي خې بسترې پرتی ډډه ورنه وای وا مور دل کنا او الله او رسول در له اجازه کوي مس په ډډه کولې شي دا مې عبادت ته نو په ځان سختی مراوله څومره سپینګری ای املا مو خوږیږي کپرې پروزه نو مې وکس کوي په پروتم قران سره بیبي فرمایي زما په جولې کې رسول الله عليه السلام سر مبارک کې خو ازما به ماهانه بیماری او قران به لستو وګوره که په پروت یې کار څنګه یې چې څنګه در لاسانه یا غشان کوي اې د دې آیات بارک ترجمه مو تر شهاده پورې وا اورېدا د دې په تفسیر کې علما او دو قولونه ذکر کړي توجه کوي یو دا چې د آیات د مؤمنانو مبارک نازل شوه دی اے په مکه مکرمه کې مشرکانو د مؤمنانو ته ډېر تکلیف رسولو نو دای به انتها تنگ شول ویل الله حبیب موږ له اجازه تو کشری کافر سره قتال کو موږ له ډېر لوی تکلیف رو رسولو الله حبیب وی قتال مکوي لا سونه بن کوي د قتال نه لا د عرش د مالک د قتال حکم نه دراغله پیغمبر ته چې حکم نه راغله یو کار نه کوي مکه کې jihad سنو فرض نو ځکه زور نو د مسلمانانو د شمیر سو کسان نو کله چې مدینه منوره ته لاړل اله خو ایسا واغستا دا کافرو د تکلیفونو نس شول خلاص شول نو په دویم کال هجرت قتال فرض شو نو دا طبعا بد غوته وګل لکه چې ټول بل تکلیف تیر کړي اله په راحت راغې بیا ورته حکم راغې زمونږ علما او دې ته ترجیح ورکړي زمونږ مشایخ امام رازی رحم الله موي ول اولا حمل الايه على المنافقين اولا دا د چيات په منافقان او حمل شي ورک منافقان باندې مو حمل کو نو آیات کې شیشکال نشتا او نی جوابونو لضرورت شتا اکه مؤمنان نو بیا د ډیرو سيزونو کې اشکال له او د هغه جواب با مفسرین وکړي د زموږ مشایخ وای امام رازی وای امام قرطبی وای او ابن جوزی تفسیر القرآن کی وای وای چې د آیات د منافقانو بارکی شي وهو الیق فی سیاق الکلام دا طبعی یره ده لکه موسی علی السلام د امسان منوالی وا دی ته خشیت طبعی وای او اشد خشیه و یاد الله نم پیرا کې سخت وا نو ورکه د مؤمنانو مبارک شي خدا الله حکم مرګ د الله په حکم نه وګور که څوک په پخو بنگلو کې د نومبر پسې مرګ لاړ شي د مرګ نخلاصې نشتا تخوا طلباء او د عربی د کېدو د پاره متنبي اوس دې ضرور ټولې ته وېست الله او سو پاتې دي کې دې چې کرستو څوک مشر ردا بم ته وباسي ابای مجموع الزوائد کی یو حدیث ذکر کړي او ان شاء الله ګور فکر وکوي الله نه دعا غواړي ختم به وشي بای زموږ د منډي ټیم پرستو پاتې دی بای بای سره فکر لري یو څه نه وایي چې اختر لاره دې دی وي خو په طالب اختر ډیر زر راځي بای نو تنګي کوي بل لګیا وایو کنه وای اکه ډیر شنو شپې به وایو کنه کنه اراده مول دې شتا وای نو مجمع الزوائد د حدیث او غټ کتاب دی څومره څومره کتابونه دي د احادیثو دای کی د داوود علیہ السلام واقعا ذکر کړي دای چې بکور نتلل نو تالی به کور ته واله دروازې به بند کی نو چې د کور نووت یو بیبي بار سهن تر ووت چې وی قتل یو سړی ګرځي سهن او دې دې کې ګوره د استنباط مسله او استخراج استنباط وې استخراج تا استنباط په لغت کې استخراج ته وې اے دیو شین د سشی درا استو طلب کې دغه اسی به سب تحقیق خبر خورول نه الله رب العزت منو کا اب ای سوچ کوي قران موږ تاسو له ژوند طریقه خي یو خبر رو رسیدو نو به تحقیق مخوروا د باز خلکو طریقه دا چې غلطي خبره خورای پخوا خدا سي اسباب نو اوس ورچا سره موبایل لې نو د دروغ یو خبره پکې ورکی نو بل مرګره ناس ته هغه بل چالو لیږي په یو سات کې ټول دنیا خبر شي د خفقان خبره لاله یاد خوشحالي نو دا پیلاوه ما وما سور سور پیری د باز لوی لوی خلکو د مر خبره مشهور شي ته دلوې دلوې ټول دنیا خبر شي چې ټول خلک پریشان کړي د خبرې سوچ کوا او حدیث کې راغلی ګوره د ژوند چا دی خوله وای بئس ماتیت الرجل زعمو ډیر ناکار سورلی د دی او کس چې یره وای خلک داسې ګمان کوي چې داسې کار شوی نو خلک کله د خلکو ګمان سوي هغه غلط وي عقل یو خبر در نظر رسیدتی چې بل لوي تعالی په دې دنیا او آخرت څه فائدہ ده ا د دې دور خو مسلمان څه کوي کله چا د شرمې دو خبره ده نو دل ضرور سي لکن پس باغ سات بټنې د موبایل لزور ورکی او هغه یو زرو خلکو کې شرمېدل او ندی او دوه زرو نورو کې مو شرمولو آی که مسلمانی داوی نو دا خو به آسان کار ضرور الله او رسول وي پرده را واچو تاسو ته جوړ کړ وګوره به تحقیق خبره خورول دا ناروا دي حدیث موردو بئس مطیت الرجل زعمو ډیر ناکار سورلی د دی او کس یو یار خلق داسي وای باز زنانو یار خلق داسي وای تعالی وای پته نه کنا څه فائدہ شو تعالی اے یو سړی د سلو کافر باندې ورغه आवाज نو دې پدی کې راغې چې ولا تلقو بيدیکم ال التهلکا الله وی په خپل لاسونو ځان د هلاکت زه ته مغرزوي نو صحابه په قران دور په ان لا ورته وی یواز پیغمبر ته وی فقاتل فی سبیل الله که څوک مرګری کیږي او کنه مرګری کیږي دی ټول سره یوازې او جنگيګا دی ټول سره یوازې او جنگيګا دیو جن امام قرطبی او ينبغي لكل مؤمن ان يجاهد ولو وحده بن بکی جنگ د هغه کسانو کفرو چې کافر دي زور به ختم کی اې د کفارو کله زور ختم شي تاسو ګورئ څنګه الله د کمزورو خلقو د لاس د زور ختم کو ا پښتانو یو دو کسان په پرزور ورغلی و یو را پرزور الله الله دې دی ولې اوس به را رسو خلاصه نو افغانستان کې بیا خلاصې دې نشو ها هغه لار دی ولې اوس به را رسو خلاصه دې خو را پرزورې وګوره د غزوه خندق نه پس د کفارو زور ختم شو ابه وسونو شو چې مؤمنانو په سراغله ادا د صحابه د دور پورې وا زکه املا تړلې وا یو جنگ کې چا سستی وکړ رستو خلکو نو صحابي ورته وی دا خو ډېر غلط کار وکړ مون خود الله د حبيب په زمانہ کې کافر پزام زړور کړی نو تاسو خو پزام زړور کړ مونږ د بد او اعمال د وجنا د ګنده او خلقو د وجنا کافر مو پزام زړور کړی قرانیک شفاعت سره په نیکای کې ده طاعت کې نه او شفاعت سیئه په ګناهونو کې نه اے او سړی کوشش کومند ترړی وای چې د دوو پمنس کې صلح راشي نو دلبا الله اجر ورکي او یو سړی کوشش کوي چغلی کوي مسلمانانو تسکه خیره کې نګور د شفاعت سدي داغه غن اقسام دي اگر چاله مسلمان لک یا هر چاله ک سفارش کې نو پدی بس اخلنا مشکات شریف کې او حدیث راغله اتا چاله سوکل هغه حاکم تنو شور سره اتا ول سوکل څه دې وکړ نو بیا او په دې سال نه دا حرام او ناروا دي سبق علنا انیکان خلک یو ځل مون قبایلو کې د یو کس راغ نیک سړیو د مونږ د طلباو خدمت ته هم کولو ویره پټی کله لاړم چا سره ناغرا لوي دا 15000 روپۍ دا شلو کالو نمخ کې خبره ده هغه وخت کې 15000 باندې ګټ کېدو هبای اوس خو فشل ډیر زره سلويغ زره هم نکی بیا دی حکومت کې خود پیسې شي پس شو اوای سلويغ سرو پول ورسې نو مال را پیسې را کې داستا ګټ شو په ما ولې واره کوزه تاسو کوم زر زر مدرسې لراغ نو ورته دا نارواري وي ودا دې جیب کې ملي واپس کوم فسفارش بد شان سالنا او زه مخکې نه خبره شوې د لکونو روپوا وای وګوره یو حکم دی یو شفاعت د دې کې فرق دی مثال په تور ته چا سفارش کیو لګلې او هغه نه منلو نو کته خفقېږي نو دا شریعت خلاف دی تاسو ګورئ مونږ کو الله دې موږ معافي وکړي او یاره زما ګوره سفارش و نه منلو یو حکم دی یو سفارش دی کې فرق دی بریره رضی الله عنها ډېر او خيار وا او دا د عائشې بیبي آزاد آزاد شوه د وینځوا نو دا چې آزاد شوا نو د دې خاوند مغیث رضی الله عنه نو دې له اختیار او نکاح کې پاتې کی کنه نو دا نه پاتې کېږي ناغه جړل ور پسې روان او دا و دا پښتانو وی محبت د جانبین نه دا غلطه خبره ده دا الله حبیب یو ګره د مغیث محبت له ګره او د بریری رضی الله نو د مخړو له ګره نو دا الله حبیب ولې واپس شنه کاله نو دا دومره خيار ورته وي دا الله حبيب حکم دې که سفارش دې که حکم یې په سر سترګو منظور دی نو د الله حبیب حکم خو درلنه کوم شفاعت کوم به مال منظور ته څه پوهیږي په خبره باندې دمر الله دې ته کمالې وې د لوی خلکو غلامانم دمر لوی عالمانی یا وای نو په حکم او دې کې سره کچاله دې سو کو تا چاله دا لوی ضرور مناسب نه لستا د شفاعت نو خبره مخکې نشوي دیو جن زنی وخت ګور پولیس بدنام وی خداغه د سر د پهار زدا سي دي اگر وی او شل ولوي سي وکا پرې دي نو دا مصیبت دې ملک جوړ غلا کوي تی را خلاصه ډاکه کوي تی را خلاصه دا غ شفاعت سیئه ده پرز د قیامت بستا د دین بوجوي او ګور دا دې غل شرم زیاته او کو ځان سره دې زیاته او کو کتا پریخه وي او لګ ټکرې مونږ دې کې دې شي چې غلا نه توبه استوي په خوا ګور د انګريز په وخت کې انګريزو خو جیل کې به دومره یو مجرم ذلیل او رسوا کو چا براغه سم سره به ته جوړو که چا ور کړځلې کوی هغه وایي چې دیوال لګای ځکه هغه دومره ټکرې کم ځای کې بندي وي په جیل کې بندي وګورای به په وړا غږ اوس ولا تیار راځي جیل کې و یو خان جیل کې و نو انګريز راغې د ولوزي او درخواست کوم څه پای به رټ کولو لکه د غوي په شان نو یې زه په غوي والم او دا ټول زمم خلاص مو دا نور هم دا رټ تخلاص یو هغه انګريز ورپورې خواندل یو له حکومت غوي نشي اوسته چې ته مور سره تعاون کې دا او پتا دا رټ کو چې دلته مو درنه غوي جوړ کړي چې سړې درنه جوړ شي نو څوک سلام اچي نه که بچا ډېر اچي دې تنګيږي وای نو سلام خو یو چې ته السلام علیکم نس نه کوي یک چاله دا سي راتاو شو دې استنې نبي په لاړې آر پیر اورته لس لس روپۍ جیب کې اچي تنگ بشي تاسو لوا اکو سلام پی اچي د تنګي د اخرت خبرې دمرا څه شي وګوره چا درلوي چې السلام علیکم اباظ علماء وی د سلام الفاظ د برکاته پر انتها دا دین اپ لنور نشتا خود غنو صحابه او نسوی الفاظ امراغلی دی اگر چې اسانی دی ضعیف دی نو حافظ ابن حجر رحم الله وی دې د پارم اثر شتا سوی الفاظ د بدعت او ګنا بنوي لکه ومغفرته یو ګور دعوت څنګه لري وای السلام علیکم سلام د چا نوم دی د الله وای خلق ناس دکان او جمعات او اجره کی خبر شي سلام ګور د سر د پاسه دی ګور سوچ کوا خلک هغه مګه مخزه نو دی وای وعلیکم السلام پتا باندې ګور سلام ذات حاضر ولاړ دی اهل علم لیکلي چې پورا سلام دی واچو لګور وای سلام د الله دی پتا سو یعنی الله دې فتونو نه صحیح سالم وساتا او پتا دې د الله رحمتونه لګور چې د الله رحمتم دی او د فتنم بچنو یو ضرورت ته چې اوس دا خبره همیشه یو برکاته کې د دې دوام ده وبرکاته کې چې برکت په معنا د دوام راځي څوک پوه شي بای السلام علیکم کې دا وی الله دې د ټولو بیمارو او آفتونو مصیبتونو نه په صحیح سالم وساته ورحمت الله کې دا وی چې الله دې پر رحمتونو باندې سکا اگر سلام پار چا چوي مسجد کې مم سلام مچوي نه وای اڅوک چې درځي وي څوک چې په سلام کې روان دي شنو دې د تکبر نه سره پاک کور کې سلام مچوي سوره نور کې براشي وای تحیتم من عند الله مبارکتا طیبا یو لوی خیر دې ان څوک کور کې سلام مچي تاسو پښتانه وای پښتون سره کور کې سلام نه چي موږ سره حال د شو درس کې او کس کې ناسو موږ د سلام خبرو نو مالې بیا وی چې لاوې مور باندې سلام واچې غیر پرې و خاندل چې یو مور دې 50 کال سنولې دې 50 کال پس وایي چې دا څنګه چلو نو ګوره اسلام وای بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا ادي زنانو کې او کمې دې زنانه هم سلام اچي دای سلام نه چي اکه سو پیجن یو کني پیجن نو سبکه سلام به پیچه عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مسلم شریف حدیث کې راغلی دی بازار تبدلو نه سا غستل نه سا خرصول دین یت باندې وته چې په خلکو وسلام راځي نو یو یو مرګره به ځان سره بوت نو غلو دې چې بازار لاړ شنو ورته ته خوشاله نه چې ته کباړی سره هم نو درېږي چې دا شی څنګه دی نا ورته وي چې خو سلامونو د فارس د یو سلام پورا دیر شنه کوي اجي چا جواب درکو د دې نیکي سبب تشوي نو شپې ته نیکي شي اچ ما وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو سونه کای مشوي دیش اچ تا جواب راکو نو د دې د فارم ز سبب جوړ شو نو چې وی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو دیش د دې شو سور نه کای شي نو چې بازار لوته او پسلو کسانو د سلام واچولو سونه کای شي اب شپېتو لزرب ورکې پسلو کې کړ شپږ زره نیکای دی وګټلې اب یو یو نیکای پسې و پرز د قیامت خلق ګرځي نو که تاسو کار نه دې کو باتی ګړو پسې وځي کار مې او که سلام لو وته نه کار نه ده کله په دې نیت د کور روزه چې سکار نشتا او په مسلمانانو به سلامونه چوم وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ کله چې سلام واچول شي پتا سو سلام شول ادم ګور دې په لګورې خو چې طریقه زده کو کنه لاس مو چته وای سلام بیا چې دواړو جته یو نورم خبر خطرناک کامای لاس چتول اصل کې په لاس سلام دی يهودو طریقه ده دا یاغه وخت کې ته لاس کول شي یو سړی باندې سلام واچول خو आवाज دې نه وررسي ځلې وخت نور موټر د شیشه ځان پسې بند کړي وړه غزان لري سي دا ګوله نو کو کلاوي غټو لږ یخني ویستا اپ جمی کې د ساړه د وجنه بند کړي نو اس کته تیریږي اته ډیر په تیزه دی موي چې السلام علیکم نو خلک یوري خلک وي متکبر دی ګور تیریږي سلام نه شي نو پلاس اشاره او په خپل سلام واچوا او دا د ضرورت په بنا دی د الله حبیب هم دا سلره نه اشارم کړي او په خپل سلام مچول او چې आवाज درتیږي لاس بنو چته سو په مسله پوښوي نو دا لاس چتول د يهودو طریقه د خو چې په خلا ور سره سلام نه اچې ضرورت نشته نو بیا بم لاس نو چته خو که ضرورت ده ځنی وخت یو لري سړی د ساواز نور رسی اتا وی السلام علیکم الله سی اوچت کو ناغال ته وی وعلیکم السلام نو بیا په کلاس اوچتل سری نو اسی به سلاس په سلام کې مو چته وی دا درست خبره نه و اذا حییتم بتحیه او د حرم علی صاحب بکئی نو د سلام صاحب بمکی سلام ټول سنت دی او جواب واجب دی ادا غ مسله دی وای کم یو سنت دی چې د واجب نه ثواب ډیر دی اوبای علماء یو مسله ذکر کړي ګورن سلام سنت دی جواب واجب دی خو دې کې د سنت ډېر ثواب دی کله واجب د سنت ثواب دی ځکه دا ابتدا او کده سلام و یا سنت کوم دي چې د واجب نیم اجر ډېر دی الله لا اله الا هو صحیح حدیث د شیخین او بخاری او مسلم او ترمذی شریف کې راغلی دی د الله رسول علیه السلام او حد توته نو منافقان د دریو سو کسانو سره واپشول نو د دغه منافقان مبارک د صحابه کرام د ټولي جوړ شویو فرقه تقول نقتلهم وګور آیات کې ظاهرا اشکال دی دا خو مدنی آیات دی نو منافق به د مدینې نه کم په هجرت کوي حتا یهاجروا فی سبیل الله وای دای په دوستۍ منی شي تر دې چې هجرت کی د الله لار کې پوښ اشکال باندې څوک ته پوښ نه کله ګور کافر په مسلمان مسلط کو او د د هغه ارسه تسنج کل حیا او مساجد او دین شوبې دا د معاشره کې منکرات وی ګناهونه وی منکول والنی نو د کافر مسلط کېدل د الله عذاب دی عذاب یوازې کانی ورېدل لري کافر مسلط کو په مسلمانانو یو قسم تسلط دا ده اوای اے زموږ د ګناهونو د وجنه منکرات ډیر شي منې کولو ال نشتا نو الله د عذاب په شکل کې کافر مسلط کو په مسلمانانو کله امتحان دې او کله ګور مؤمن د ګناهونو نه پاکي وليمحص الله الذين امنوا نو سو خبرې شوي بای ګور اره خبره کې سوچ پکار دې چې دا کافر مسلط دې د سوجنه مسلط دې الا ان يصدقوا مگر دا چې هغه په خیرات کو ګور دیت ستوي او د قتل خطا دیت سمره ده نو د دیت دا تعریف علما وکړي ما يعطى عوضا عن دم القتيل الى وليه دیت ستوي ما يعطى د دې چې د ادمر خپلوان د د پسر د ادمر دمر تاوان ورکی د سبا چې د کور روزي بولاول نصیحتونه کوي نو د قتل خطا د دیت ده فإن کان من قوم سب شوبای پرې ها د وجه د عهد هغه نه چې د دوی او زمون په منس کې دي او دیت د مسلمان او د ذمي بیا برابر وي اې دې دې او داسې قوم نه ده چې تاسو دای په منس کې صدا اې میثاق کلک وعده دا ور یو دا چې دې مؤمن دی اچون کې دا دل سزا ده نو دې به په منس کې یورو جم نخري کله بیماری د وجه نه مخړه سړی نو بیا به د سر نه راګرځي او د خزي کدا دنیا شروجی نشي نو دا غي په کدا ماهانه بیماری عذر ده دین علاوه ک په نور عذر راغ نو بیا به د سر کوي یو ځل یو سړي روزي نیوي د کفاره دوه میاش نوړو کې اختر نرسه لک صبر کړو شروع پیو کړ نو به مسلې تفوسو کوي دا خو روزي اختر په دوه میاش چې ختميږي نو اختر راځي نو ما ولې بس سوالونه کاوه کچری تا دوه میاش اخیری روزي باندې لوی اختر راغی بیا وې سره کې ابن عباس رضی الله عنهما په کې ابتدا کې خلاف کړو خورست واغم په صحیح سند سره د خپل قول نه رجوع کړي څه کړي رجوع کړي چې صلح دې وکړه روغه دې وکړه او دې راضي کړل یا ځان دې پیش کو قانون شریعت او قصاصا قتل شوی دا ژوندو حق شو د وارثانو حق پوره شو د الله د حق د پاره په اخلاص توبه واسه او ویدم د مقتول حق پاتې ده د مقتول حق سره نو دا که چېرې ستا توبه صحیح وي او الله منظور کړي نو ستا او د مقتول په منځ کې به د حشر میدان کې روغ کوي صلح وکړي ځکه حدیث کې راغلي مقتول به د قبر نه راپاسي نوی نوی ویني به رواني او هغه قاتل به د دې سر کونډی نه نیولې او الله بد فیصلو د فار ظهور کړي وای با الله د نه تپوسو کزي پس وجلم ادا سه مسله راغلي وای چې زی وجلم زمون ملک فلانه مشورو مشرای خون ورډر ګرام دی وای کرا سات دی بیا زموږ دی دور کې خدای هر چا په دور حکومت کې په زورګونو قتلونه کیږي هر نا حق قتل چکیږي زمم پکې راوستې شي ابو یلا چې زی وجلم زمم مشر داو نګور که توبه صحیح وي نو الله به د قاتل او د مقتول په منځ کې صلح کوي او اب ترازی کوي ځکه دا د حقوق العباد نه نه په هر حال د جمهور مسلک دا دی چې د قاتل توبه قبلي اواز علماء دا سی وی ای وای کچاو نشوي کمزور نو ولدا سی وای چې توبه قبلي کی چې توبه واسي او کچانه دا ګنا نه ده شوی نو ورته وای چې بل توبه ست کی چې په خطر کې شي او د جمهور دلیل اغم دې هغه په خوانو متونو کې او سړی یو کم او یا کس او یو کم سل کسالې سکړي نو هغه ګرځېدي زما به توبه یې چا ورته سو کو خوېلو ناغا عالم نو ناغه ته ما خو یو کم سل ناحق قتل نکړي توبه ممی کنا او ورته دا لري چې ستا توبه چتا وه نو بس د شو کوشش وکړو دغه سړی مو قتل کو سلی په پورا کړو چې مې نه قبلېږي نو بیا نیمګړی وټی دی پتا به اصل برابر کم بیا ور بیا ته پوسونه کول خړه کې خپې مانه نو چا ورلوي دا یو عالم سره مخ لراغه غور ته دا ورل چا ویلي چې ستاسو بل قبلې وګوره ماحول به بدله اې دې په لګورې په کم ماحول کې چې ته په ګناه کې راغلې هغه ماحول کې چې نو ګناه نشي پرې پرې دې تبلیغ ټول په خلکو اثر وشي دا یو سور دی ګور دې ماحول د جواري د ماحول نه لری کو د خوانو د ماحول نه لری کو یو یو افتی خور د غوان معنی دی و این دیا بوله چا شولی کنی افتا پس تیسی شی غوان تیر شو کور تیر شو دلته خو ګوره کراغه جمعې پر ازناس ته و یرا مولا صاحب خو تقریر وګت کو او ما سبزی وروړي او ټول اسان چې دی بیا غرزو کو دې بس کای نه اوبای تنگ دې دلته عدل ته ګوري چې سو خبره سلام ګرځي ماحول بدل شو نو چاولوی توبه قبليږي خو ماحول به بدله دیګ دا کله د جنگونو کله لري لار شته چې دا څه زیره دي سني جنگونه پکې نه کی وګوره د صحیح توبه پدېستا چې یو سړی خپل بنگله پریږي خپل جیدات پریږي خپل کله پریږي توبه صحیح ده کنه نو پلار کې بیمار شو لاغه کلی له رسیدلې نه نه وې دومره اخلاص په کې چې پخپور شو د سینې خوې ولا چې ګوره کلی کلی له ورسېدم نو ملائک رال د رحمت او د عذاب جنگ شو د عذاب ملائکو د حضور نه حق قتل نکړي مونږ به روح کا بس کو رحمت والا ملائکو د خطوبه استي الله ورته د ازمکه کچ کړي ای وای د الله لپاره کې jihad ته خوځي او ګوره سوچ وکا اسه نه چرته مؤمن قتل نکي مؤمن قتل نکي اصل واقعیا راغلی وا صحابه کرام jihad ته وتیو ابن کثیر دلته یو حدیث ذکر کړي دا سه خو تاسو کافر وای نو اسلام مراړو یاد آیات دا ما تاسو دا سی وای ګور په مکه مکرمه کې مخبل اسلام پټولو او سرګندو له منشو نو کې دې شیرم د کافرو په منس کې دې او خپل اسلام پټولو کو چې تاسو یې صحیح کین لا اله الا الله یا رب زمون د ټول خاتمه په ایمان کې او د خراب خاتمه نه مولا خپل حفاظت کې وساتي یا رب مونږ ته زمون والدین او تا اصول فروع او تا مړو ژوندو حاضرین او غایبین او تواړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله ترنن رز اسمر مسلمانان وفات شوي الله ته ورته بخنه وکي او ته ورته قبرونه د مغفرت او د نور نډکه الله زموږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونه په خپل رحم او کرم پوره کړي الله زموږ د ټولو دینی دنیوي پریشانای رب ختم کړي څومره بیماران دي کورونو هسپتالونو کې بعضي بیمارانو د دعا بارکه ویلي الله ته ورته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي الہ العالمین د چا دشمنی طرف غنۍ دی په محبت او دوستۍ بدلې کې یا رب کریمه د کوم مسلمانان بی ګنا بندیوان دی په خپل رحم او کرم را خلاص کړي الله د چا اولاد نشته نیک عمل صالح اولاد ول ورکه او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو یخواله جوړ کړي د چا په کورونو کې بنین بنات لونه او زامن دي الله د غیب او د دې کرشتي بندوبست ورته وکړي الله د هر چا د پاره د رزق حلال دروازې کلاو کړي او په تمامه دنیا کې چې مسلمانان کوم ځای په لړزان دي پټکرو دي الله ته د دې مصیبتونو مشکلاتو نه رابار کړي الله د دین حق شوبې او پای کې مسلمانان لګیا دي ستاسو دین خدمت کوي د دې ټولو مدد او نصرت کې او دا حق شوبې د دین تر قیامت قائم دائم اوساتي الله زموږ دې درس کې برکات واچي زموږ د پاره او د تمام انسانيت او جن د پاره تر قیامت د هدایت ذریعہ وګرځي څومره درسونه نور زایونو کې شروع دي الله مدد او نصرت وکي او په خیر عافیت الله اختتام ته ورسه د ویون کو دا اوریدون کو د خیر ذریعہ وګرځي یا رب کریمه زموږ د دې طلباو د لنګر د پاره چې څوک منډې تړلې وای الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي څوک په ست طریقې منډې وای جانی مدد کوي زموږ بازي مرګري بازي طلبا خدمت کوي څوک مسلمانان د مال او د مختلفو سيزونو خدمت کوي الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي الله کم مردگان او غي خدمت کړي الله قبرونه د نور نډک کې او کوم بچی دا غ مردگانو پس صدقه جاریه کوي الله ته د دې ثوابونه غي ته ورسه چې د دې طلباء کرام خدمت کوي باران د پاره سوال کوي الله مونږه عاجز یو مونږه فقرا یو ته غني د خیر په قدر ضرورت باران په مونږ وروره الله د خیر په قدر ضرورت باران الله په مونږ وروره الله دا سمره طلباء او طالبات دي الله با عمل عالمان او عالمات ته جوړ کې الله د سارنا د استاد کتاب تناستی د دای او زمونږ د حاضری په خپل دربار کې قبول او منزور کړي الله د دې کتاب چې د خیر او برکاتو کتاب دې دا برکات او خیرونه موږ له دنیا کې مراکه په قبر کې مراکه او په آخرت کې مراکه اللهم ربنا آتنا